دې سلور اشارو کې بعد ذات الکسف نوالی سره د وتصحب الواسطه پوری دې سلور شعرونو کې مسله ذکر کړي د لام ابتدائیه تاکیدیه قیاس داوی چې لام ابتدائیه تاکیدیه دی په ان باندې داخل شي د پاسه او چون کې ان نوم د تاکید د پاره دی او لام هم د تاکید د پاره دی دا به تاکید په تاکید څه شي داخل شي نو د دې خبرې نه معلومه شوه چې لام په ان نشي داخلي دلې نو دا ته نه هم معلومه شو چې ان په لام نشي داخلي پون شو برغ دی راتللې نشي نه دا لام په ان داخلي دلې شي او نه دا ان په لام داخلي دلې شي خبر مې پوهیږي کنه نو لکه دا ان په هغه سیز په د پسې جوخت ناراضي چې په کم سیز باندې دا لام ابتدایه تاکیدیه څه شوی داخل شوی صحیح شو کنه اوس دا خبره که تاسو یاد کړه کنه نو لکه د لام ابتدایه تاکیدیه خبره چټس د شو اوس په دې په چا داخليږي نمبر 1 په خبر د ان دي داخل شي لکه ان زیدن لا قائم څه شو کنه دوی خبر یو خبر دي شي ان لري داخل شي دوی په ضمیر فصل دي شي داخل شي ان هاذا لهو القصص الحق شو دریم په دې اسم د داخل شي او چې خبره مقدم شوی ان من شيعته لا ابراهيم صحیح شو کنه سلورم چې په کم خبر لام داخلي دل شي د هغه معمول چې مقدم شي نو هم په لام دي داخل شي خو په یو شي به داخلي کې ګره چې په کم خبر څه داخلي دل شي لام لك ان زيدا لاكل طعامك صحیح ده کنه نو دا لام په دې اکلون داخلي دي شو کنه نو کدا شي چې ان زيدا لطعامك اكل هم صدا صحیح ده صحیح ده کنه خو چې دا معمول میان ستراشي د اسم او خبر وګور بیا په دواړو نه داخليږي چې ان زیدا لطعامک لاکلون دا خو زمونږ د پښتو ترکیب شو لکه چې موږ وایو چې خامخا لکه ستا د خوراک لکه کنه خوړون کې دا خو لکه زمونږ د پښتو لکه لکه دغه شو لکه کنه خبره پوه شوې کنه په داخلي دلو ځای پیژند کنه اوس د نه داخلي د لزاینه او پیژنه ګوره د اننا علاوه چې کوم حروف مشبہ بالفعل دي کنه دا غي په خبرونو مبرونو باندې روره دغه ناراضي لام تاکیدیه یو نه داخلي د یو پیژندل دویم چې د ان خبر منفیو کنه بیا هم نشي داخلي دي چې د ان خبر سو منفیو بیا هم دریم چې خبر د دې ماضی متصرف بدون القدو کم نشي داخلي دي ان زیدا قام ان زیدا ماضی ده کنه او متصرف ده کنه او بدوني قد ده نوم داخلي دي نشي بالسوا بیا داخلي دل شي ان زيدا لقد رضيا لقد یا لقد قام بیا داخلي دل شي وګوره چې ماضی وي متصرف بدون القد بیا په داخلي دل د نه داخله دلو ځای نه دی وو پیژندل دا داخله دلو دی وو پیژندل نو د لام مسله ټوله ختمه نه شو اوس کله کدا تا د اعتراضونو جوابونو سره وي دا تقریبا ما نه ځای ذکر کړل لاسو تاسو خو ساده غني خوګه دغه شانتي دغه کړه دی ولکه دا چې یو یو اعتراض ما کول یو به جواب او یو به اعتراض او بل به جواب تا وګور دلته چې داخل شوی دی ما به بیا جواب کو دا دلته چې داخل شوی دی ما بیا چې داته مستثنا دی بیا بل څه کوم نو لکه تاسو اوس دا یاد کړئ دا لنډه خبره د مسلمانای هیڅ خبره نه ده خدای اجتماع دا شعر یادوي مدا کته سبق یادوي خو لکه دا ما چې د تسوي دا یاد نو هم بلګه تاسو خامخا نه نه خو بدل سنا څه شي درش الله مسله شو کنه تاسو په کاپیه کې داسې زده کړی و نه شرجامی کې دا داسې و نه و په نحومیر کې و دل ترا لګنه د الپی دغه امتیاز شو کنه یا دا په مجموعي لنډه طریقې سره قاعده یاده که خپل اخیری خامخا د نحوی کتاب د نشي دوره قاعده مې دی خو درځي کنه اګنه بیا د څوک چې د علامه او توجه ښه دا کم کم ځای داخلي یو دا شروع خای کې راغلی تاسو ته ویلو دوره خلک سنا سیادی کنه خدای بندګان دغه ګوره ګنا نشته ها بالکل یادولو وبعد ذات الكسر تصحب الخبر وبعد ذات الكسر تصحب الخبر او پس چې کمونو د خاوند د کسرې نه ملګری کیږي د خبر سره چې شی ملګری کیږي لا مبتدا ان لام دشا ابتدا تا چې تخوی خبر دی ابن عقیل دی کم کم دی نه دا شعرونه میرونه راغستې چې کاش کدو کړلې د حضرت جمال انقلابي شعرونه کړي چا شعرونه کوئی کما کیله او کما کیله توس خبره دغه ده وبعد ذات الكسر تصحاب الخبر ته چې عبارت لیکي او ته چې عربی کتاب لیکي او جوړه نو ته به ان په خبر باندې داخله په نور باندې نه داخله بیا به تا ته خلک بد ګوري چې دال بیوم نه ویل وبعد ذات الكسر او پس د خاوند کسر نه ملګری کیږي د خبر سره لام ابتدایه لکه انی لوزر انی صحیح شو کنه یقینا زما زائد پنا کلا لا وزر الى ربك يوم الدين مستقر شته ویل لکه نه تاسو وایي چې زه وزر ما اولو زما نه نه وزر نه پښتو نه ده ان دی کوئی پښتون پښتون عربي جوړ کړي چې تکي دا کله کله پښتون ان الاناجير قد ساهت بعدما اشرورنت دا خو هغه نه ده ولا يلي ظلام ما قد نوفيا ولا من الافعال ما كراضيا ولا یلی ظلم ما قد نفیا او نه په وست کیږي نو واقع کیږي په خبر د ان باندې دا لام ابتدائیه په هغه خبر باندې چې قد نفیا چې هغه نه فکرې شوی وي څه کړی شوی نه فکرې یعنی په خبره منفیه باندې ولا من الافعال ما کرضیا او نه چې کمندونو چې خبره کله فعلی خو هغه فعل چې په شان درځي وي وقد يليها یعنی په دې چې ماضی بالقدر په دې باندې بیا کله نه کله لام څه کیږي داخليږي عمر وخت نه خو لګا قد يليها کله نه کله به شي داخلي لکه مثال ان ذا لقد سما على العذا مستحوذا ان ذا یقینا دغه کاکا صحیح شو کنه زائل سم دي چاره ان نه لقد سما یقینا چوت شوی دی علی العدا په دشمنانو باندې په داسې حال کې چې د غلبه کوونکې د پاغي باندې مستحوذا صحیح شو کنه نو لقد سما ده کنه ماضی ده متصرفه ده بل قد نو بیا په لمس شوی دی وتصحب الواسطه معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر وتصحب الواسطه او ملګری کیږي دا چې کمندونو لام ابتدایه تاقید یا داغه متوسط او د معمول له خبر سره چې معمول له خبر کله څه شوی متوسط شوی کوم اخري بیا هم نه دا کیږي چې ان زید آکل لطعامک صحیح نه چې متوسط شوی ان زیدا لطعامک اکی لطعام متوسط کده زید نه مخکې شوی اسم نوم څه شوی مخکې شوی بیا هم کیږي ان لطعامک بیا دې ان لام باندې راړه کنه دا خو مونږ ویل دي کنه دا څه کار سی غدل به خپل نه راوړي د سره بنه ګرایت چې ترچل خو مړنګ وینا نه چیو والفصل واسمن قبله الخبر واسمن او اسم چې کمندونو چې واقع شوی مخکې د نه خبره واسمن درې په اسم باندې مسکیږي داخليږي خو هغه اسم باندې چې حل قبل الخبر چې واقع شوی مخکې د نس شي خبر لکه ان من شيعته الى ابراهيم ان لك لا اجرا غير ممنون ان لك لا اجرا الله کا کې ګور لامې جره ده لامې تاکید نه ده که تاسو چې وګوره ان باندې چې لام راغلی څوګر شاګول ني او ګن بوتلانو چې څوګ ته وي چې تاسو وایي چې ان په لام نه داخلي ګنو ان لکه کې چې په لام باندې شوی دی داخل شوی نه دا غنی کده وای دا غنی کنه دی وتصحب الواسطه باندې پوه شو کنه ګوره داخلي کې په متوسط باندې یو صحیح شو کنه چې متوسط وي دا معمول لچا خبر دویم او داخليږي په فصل په ضمیر فصل دریم او داخليږي په اسم باندې خو هغه اسم چې حل قبله خبر چې واقعي مخکې ده نه شي خبر چې خبر ته مخکې شوی په دوان څه کیږي داخليږي داخلي دور ځای په یو شرکت لري راوړل خبر باندې پوي کنه او نور مونږه مخکې ویل خیر سره ووصلوا ما بذل حروف مخکې